بسم الله الرحمن الرحيم باب الطواف بعد الصبح والعصر دا کتاب الحج شروع دی په دې کې باب نمبر 73 او حدیث نمبر 1628 د باب نمبر 64 نا یو مسله اگر شروع ده او منګه په تیر درس کې یا د غې نمخ کې درس کې منګه د نسائی او د ترمذی په حواله باندې دا روایت ذکر کړیو چې په بازي روایتو کې راځي چې طواف د بیت الله نه دا په مثل د منځ باندې دی خدا مثلیت او دا مشابهت دا په ټولو خبرو کې نه نو په بعضی صفاتونو کې هغه مشابهت وی او په بعضی کې نه نو دلته امام بخاری دا بازی ابواب اغه راوړي نو پای کې خو مشابهت د مون سره اغه ذکر کوي او په بازو کې اغه کم چې مشابهت نه دی ځکه مشابهت په ټولو صفاتو کې تشبیه په هر هر صفت کې اغه لازم نه ده نو په باب نمبر 64 کې ذکر کړیو چې طواف النساء مع الرجال په منځ کې زنانا او نارینا دا په یو صف کې لکه د دې محاذات هغه ټیک نه دی بلکې زنانا دا به د سړو نشاته ولاړی نو آیا طواف به هم داسې کوي؟ نو په یې کې امام بخاری باب راوړ چې نه دواړه په یو وخت کې کولی شي ها البته اختلاط به نه کوي ځان به ساتي دی یو بل نه البته شریک په یو وخت کې طواف هغه کولی شي بیا بل باب یې راوړه، باب الکلام فی الطواف، په لمونځ کې خبرې هغه نه شي کېدای، په کلام کې چې کوم هغه بقدر ضرورت ګفتګو ده، که ضرورت وي او جائز کلام دی هغه په کې کېږي، دارنګه رد منکر هغه هم په کې کېږي. څنګه چي مونځ دا په بربنډه باندې نشي کولای داسې طواف هم په بربنډه باندې نشي کولای خا څنګه چې په مونږ کې بنا کول هغه جایز دي چې مونږ په کمزې کې د پوزه ماته شوا وینه تیرو بيدا نو ته پای کې بنا وکا بنا فی الصلات بنا اصل کې آبادی ته وي یعنی آبادی چې په کم ځای دی پرې خو دی وا سوره منځ دی کړي نو داغه نمخ کې آبادی هغه ته کولې شي نو دارنګ طواف هم داسې ده دا خبیا داغه نه بعد نور چې بازي کوم ابواب لکه هغه ذکر کوي خا اوس پدی کی خبه منس کی د دوو رکاتو د منځ داغي ذکر یو ک خا اوس پدی کی دا وی باب الطواف بعد الصبح والعصر دا هم دغه عنوان اغروان دی قاپدی کې هو اتفاق دی چې د سحری منځ نه بعد او د د مازیګر د منځ نه بعد نوافل هغه ته کولې نشي نو آیا طواف دام ته په دغه ټیم کې نشي کولې نو نا بلکل طواف دا هر وخت کیږی طواف هر وخت کیږی هه د طواف نه بعد چه کوم دوه رکعته مونځ دی د هر یو طواف د پاره نو صرف اختلاف پاغی کی دی اختلاف پای کی دی خه امام ابو حنیفه او امام مالک وی زکاغی د دغه دوه رکعته مونځ داغی د وجوب قائل دی نو هغه دا وی چې یره دا جایز نه دی چې یو سړی د سهار منځ نه بعد طواف کی او داغه نه بعد د د نور راختو نه مخ کې دی د دوه رکعات منځ کوي دارنګ د مازیګر منځ کړي دی او داغه نه بعد طواف او په دغه ټیم کې دا دوه رکعات منځ کوي خ امام شافعی او امام احمد ابن حنبل وی چې نه چونکه دا صلات سببی دی ان د طواف د وجنا پتا باندې لازمیږي نو د دې وجنا په دغه وخت کې کول دا جواز لري دلته امام بخاری چې بباب کې دا کوم روایت راوړي دي نو د بازي روایتونه د دې د جواز پته لګي چې په دغه ټیم کې یو سړی دوه رکعاته مونځ کولی شي د طواف والا او د بعضی روایتو نه داغه د عدم جواز هغه پته لګي یعنی امام بخاری په خپل صدا سي واضحه فیصله هغه کړي نه د ځکه دواړه قسم روایت هغه ذکر کړي دي وکان ابن عمر رضی الله عنهما یصلی رکعت الطواف ما لم تطلع الشمس عبد الله ابن عمر دلته دا دو تعلیقات راوړي یو د ابن عمر او دویم د عمر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به د طواف دا دو رکعاتونه کول مالم تطلع الشم تر سوچ بنور هغه نو راخته یعنی د سار مون د بعد به طواف وک او بیا بل نور بلا نو راخته او دا دو رکعات مونږ دا به کوو نو دینه جواز معلومیږي وطاف عمر بعد صلاه الصبح او توافق عمر رضی الله تعالی عنہ د ساری منځ نه بعد فرکبا حتا صلی الرکعتین بذیتون نو هغه سور ش په سورلې باندې او د حرم نه بهر ووته ځکه د هغه تادی وه د هغه جلدی وه څنګه چې د بعضې نورو روایاتو نه معلومیږي خو ورسره دا خبره هم معلومیږي اگر چې حضرت عمر جلدی کړی دا لیکن پکې دا وجه هم کې دی شي چې عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې دغه دوه رکعاته مونږ دای نه کو نو سور شه په سورلۍ بانې تر دې پورې چې دا دوه رکعته مونځ یې وکړ په ذی طوً په ذی طویٰ مقام کې د حرم نه بهر ووته نو په هغه ځای کې بیا نور راختی و او دا دوه رکعته مونځ دا یې په هغه ټیم کې وکړ نو د دې نه په ظاهره بانې دا عدم جواز هغه پته لګیږي او د عمر رضی الله تعالی عنہ دا معلق روایت دا په دغه مخ کې باب نمبر 71 کې هم تیر شو وصلى عمر رضی الله عنه خارجا من الحرم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا دوه رکعات مونږ کړیو د حرم نه بهر حدثنا الحسن بن عمر البصري اوس په دې روایت کې هم څوک چې وی دا دوه رکعات مونږ په دغه ټیم کې کولی شي د عائشه رضی الله تعالی عنها په دې روایت کې نو دین اغیم استدلال کوي او چې څوک وی چې نه په دغه ټیم کې نشي کولی نو د دې روایت نه اغیم استدلال کوي حدثنا الحسن بن عمر البصري دا اختلاف د علماو ترمنځ چې راځي نو د دې خپل اسباب وي دراصل چونکه قول کوي چې په روایت کې سراغلي نو دا غ روایت د الفاظو په بنیاد باندې دی فیصله کوي نو د اغه روایت دواړه قسم مانو ته اشاره کوي حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا طافوا بالبيت باز خلکو دی طواف وک د بیت الله نه بعد صلات الصبح د سحر د منځ نه بعد ثم قعدوا الى المذكر خ او بیا دی کې ناستل مذکر یو واعظ کون کتاب حرم کې همیشه په علما ناستی او غیدا واعظ او تذکیر کوي نصیحت کوي ثم قعدوا الى المذکر او بیا دا خلق کې ناستل یو واعظ کون کتاب نصیحت کون کتاب اوس ګوره طواف کړي د سار منځ نه بعد لیکن بیا یې دوه رکعاته مونځ کړی نه دی او ډاریک یو عالم ته داغه درس ته داغه وعظ او نصیحت ته کیناستل حتی اذا طلعت الشمس تر دې کله چې نور راخته نور راخته نو قام یصلون نو دی ادریدل په دغه ټیم کې دی دا مونږ کو دغه دوه رکعاته نو فقالت عائشه رضی الله عنها نو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها او فرمایل قعدو ناستو ناستو خا اول به پدې کې د هغه چا قول ذکر کو چې هغه د دې روایت څنګه معنا کوي چې څوک وي د سحر د منځ نه بعد کې یو تن توافق او د نور راختو نمخ کې په دغه ټیم کې دا دوه رکعاته منځ دا طواف دا کیږي نو قعدو اغي ناستو ناستو حتی اذا كانت الساعه التي تكره فيها تر دې چې خاکل چې عقل چې هغه وخت شو تکره فيه الصلاه چې پای کې منځ مکروه دی چې هغه د نور راختو دا وخت دی او نور لا پوره نه دی راختی لا پوره اوچت شوی نه دی کوم وخت کې چې به خلک د اشراق مونږ کوي نو تر دې پوري کله چې هغه وخت شو چې مونږ کول پای کې مکروه دی چې هغه بالکل دا د طلوع شمس وخت دی نو قامو نو دی ادریدل یصلون نو دی مونږ کوي نو کوم خلک چې هغه دا وایي چې په دغه وخت کې مونځ کول دا جایز دي نو هغوی دا وایي چې د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها په دې خلکو باندې دا رد کول دا په دې خبره باندې دلیل دی چې عائشه دی باندې په دغه وخت کې رد کړي دي چې اوس په مکروه وخت کې مونږ کوي لیکن کم وخت کې چې لکه دی له دغه دوه رکعاتو مونږ کول پکارو چې طواف یو ک پکار دا و چې سمدستی ور پسې کړي وي نو دې وجې نه ام المومنین عائشی رضی الله تعالی عنها هغه په رد وکړه لیکن کم چې وی چې د دینه مراد د جواز پته نه لګي نو هغه دا وی دی خلکو چې کم طواف کړي دي کچرته په دغه ټیم کې دا دوه رکعات منځوي نو دی به فورن دغه دوه رکعته مونځ کړی وی دی به د هغه مذکر، د هغه وعظ کوونکی او د هغه عالم بیان ته نه کیناستل او بل یو کس نه دی ناست، قعدو جمع ده، طواف ګڼو خلکو کړی دی او بیا ټول ناست دي، نو دا دلیل په دې خبره دی که د نور راختو نه مخکې دا دوه رکعته لمونځ دا کیدی شوی نو دا ټول په ټوله به داسې شریک نه وی ناست هه البته عائشی رضی الله تعالی عنها چې پې رد کړی دی چې دا دی اوس په دې ټیم کې نو دا نور لا پوره نو راخته نو په دغه ټیم کې مونځ هغه نه کیږي نه دا کیږي او نه بل کیږي حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو ضمره حدثنا موسى بن عقبه عن نافع ان عبد الله ان عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم خدا روایت نو مطلق روایت ته عبد الله ابن عمر فرمایي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها ما دا الله پیغمبر نو اوریدل چې غیب منه کوله د منځنه عند طلوع الشمس د نور د راختو په وخت کې وعند غروبها او د نور د پریوتو په وخت کې دا روایت مطلق دی او پدی کې لکه هر قسم نوافل هغه من دي نو دا دغه د طواف دی دو رکاتونو خ هغه ته هم شامل دی خ یا خود دی روایت نه مراد د ابن عمر دا په مخ کې روایت کې چې کوم د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها خا داغي چې کومه غ تردیدو داغي چې کومه غ تردیدو او هغه چې کوم رد وک په دغه خلکو باندې نو یا خو هم داغي په مناسبت امام بخاری دا روایت راوړی دی چې عائشه رضی الله تعالی عنها هغه خلکو باندې رد وک چې دی اوس د نور دراختو په وخت کې دی مونږ کوي امام بخاری د عبد الله ابن عمر دا روایت راوړو چي عند طلوع الشمس وعند غروبها په دې وخت کي دا مونځ کول دا ټيک نه دي دا مکروه دي قا او یا د دې نه مراد د منع روایت ته یعنی یې د دې مقصد د پاره راوړې دي چې د طواف دا دوه رکعاته مونځ دي د د سحر د منځ نه بعد او د مازیګر د منځ نه بعد نه کیږي عند طلوع الشمس په دې خبرم دلالت کوي کله چې نور راخیږي او غروبها کله چې نور پریوزي کم وخت کې او عند طلوع الشمس دا په دې باندې هم دلالت کوي کله چې نور راخیږي یعنی د نور د راختو نه مخ کی او دارنګ و عند غروبها او د نور د پریوتو په وخت کې یعنی داغې نه مخ کی په دغه دوو ټیمونو کې منع کړی دا چې منع کړی دا نو په چوکې روایت کې خو لکه عام منع کړی دا نو په دې کې د طواف چې دا کم دوه رکعات دي نو دام پکې شامل دي نو دی وجنا کم علما چې دا وی چې په دغه ټیم کې به دوه رکعات مونږ نه کوي بلکې دای طریقه دا ده چې د سهار د مونږ نه بعد یو سړی یو طواف دوه طواف درې طواف هغه دیو کی او د هغه هر یو طواف چې کوم دوه دوه رکعاته مونځو ته پاتې کیږي هغه به ته پاتې کیږي نور چې روخیږي چې کوم ټیم کې دغه ټیم کې اشراق کیږي نو د هر یو طواف په هغه دوه دوه رکعاته مونځو کې دارنګ د مازیګر نه بعد یو سړی او په حرم کې په غزه کې خوسم د مثل اول نه بعد مونږ کیږي نو د مازیګر مونږ په ابتدایي وخت کې وشي نو بیا د مازیګر او د ماقام منځ کې بلا وقفه ای نو په هغه ټیم کې سړی دوه توافه درې توافه دا په یو ځل باندې وکي نو چې د ماقام مون څنګه وشي نو د ماقام د مونځ نه بعد د هر یو طواف چې کومه غدوه دوه رکعات مونږ دی هغه وکا حدثنا الحسن بن محمد والزعفراني قال حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضی الله عنهما یطوف بعد الفجر ويصلي رکعتين د دې روایت نه جواز معلومی کی عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه هغه به د فجر نه بعد طواف او بیا به دوه رکعات منځ هغه به کو دو رکعات منز هغه به کو قال عبد العزيز ام دغه عبد العزيز چې دا کم د دې مخ کې روایت راوي دي ورایت عبد الله ابن زبیر یصلی رکعتین ما عبد الله ابن زبیر ولید چې هغه دوه رکعات منځ کو بعد العصر د عصر نه بعد اوس په دې روایت کې د طواف ذکر نشتا هغه مخ کې کې وو یطوف بعد الفجر د فجر نه بعد به طواف کو او دو رکعات منځ به کو اوس په دې کې نشتا او ما عبد الله ابن زبیر ولید چې هغه به دوه رکعات مونږ کو بعد العصر د عصر نه بعد یعنی د مازیګر مونږ به کړیو او دا غینه بعد به دوه رکعات مونږ کو و یخبرو او هغه به بیا دا خبر ورکوو چې عائشې رضی الله تعالی عنها ده ته بیان کړي وو چې نبی علیه الصلاة والسلام لم يدخل بیتها نه به را دننه کېده د دې کور ته الا صلاهما مګر دا دوه رکعاته مونځ د عصر نه بعد نبی علیه الصلاة والسلام به کول یعنی هر کله چې را دننه شوی دی نو دا دوه رکعات منځ دا د عصر نه بعد دای کړی دی او د دې وجه موږ مخکې ذکر کړی و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله به یو عمل شروع ک نو پای باندې به به استمرار کو نو دا روایت مطلق ته او پدې کې د طواف دا غ دوه رکعاتونو دا غي ذکر نشتا باب المریض یطوف راکبا اومغه مسله روانه ده چې آیا د طواف د په مثل د منځ باندې دی نو څنګه چې په منځ کې قیام دا ضروری دی په منځ کې قیام ضروری دی نو په په فرض منځ کې قیام هغه خو بالکل ضروری دی نو آیا په طواف زیارت کې کم چې هغه فرض طواف دی نو پای کې په پسورلې باندې یا مثلا په نن دور کې یو سړی په ویل چیر او په دې سیزونو باندې طواف کوي نو آیا دا جایز دي نو کم چې هغه مشران دوه امامان دي امام ابو حنیفه او امام مالک رحمه الله نو هغه وی چې نه پیدل طواف پیدل طواف زیارت دا ضروری دی او داغي په ترک باندې بدم راضی که یو سړی ته عذر نه بلا عذر که یو سړی کوي نو قیام چې څنګه په مونږ کې په فرض مونږ کې ضروری دی په نوافلو کې نه څنګه چې په فرض مونږ کې ضروری دی نو دارنګ په فرض طواف کې طواف زیارت کې دا به پیدل کوي چې یو بنده ته عذر نه بلا عذر نشي کولی د بلکې دای په ترک باندې بدم راضی او کم چې دا کشکشران دوا ائمه دي امام شافعي او امام احمد ابن حنبل نو هغه وی چې نه بلکې کې یو سړی ته عذر وی نو عذر وخت کې خو غنورم وی نو یو سړی بلا عذره ځکه ای په نسبانی دا یعنی ټیک دا یو سنت طریقه ده چې یو سړی پیدلو کی خو که یو سړی بلا عذر هم کوي په سورلې باندې نو هم کول هغه جایز دي باب المريض يطوف راكبا مريض دارنګ معذور بوډا انسان د ټولو ته شامل دی مریض دا به طواف کې دا باب دی په بیان دا غ مریض کی یا غ معذور او بوډا انسان کی یا یو بوډای یطوف راکبا چې هغه طواف کوي په سورلې باندې حدثني اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت خپدی کې بیا بحث ته چې نبی له صلوات والسلام چې په سورلې باندې طواف کړي دي نو دا مشران ائمه لکه دا داغي جواب کوي چې اصل کې تقریبا د 1 لاک نه زیات صحابه دي نو په دغه ځای کې عذر داو چې نبی له صلوات والسلام په سورلې باندې هغه حج کوو چې ټول خلک هغه وویني او د پیغمبر افعال هغه زده کړي ځکه پیغمبر هم دغه یو حج کړی دی نو چې ټول خلک د هغه نه هغه تعلیم هغه حاصل کړي نو پای کې دغه عذر نبی علیہ الصلوۃ والسلام طواف کو د بیت الله وهو علی بعیر او پیغمبر پاک دا پوخ باندیو خکلما عطا علی الرکن هر کله چې به حجر اسود تراغه نو اشاره الیه بشیء فی یده نو اشاره به وکړه پای ته بشیئن په یو سیس سره که پلاس کې به امسا وا یا چیاری یو شی به فیدی پلاس کې وکبره او الله اکبر به ویلی د دې وجنه په روایتو کې پته لګي چې نبی له سلام هغه آغاز او ابتدا د بسم الله الله اکبر نه کړی دا او بیا د رستنی چې نور کم چکرې دي نو پدې کې الله اکبر هغه ویلې دي تر دې زه پورې منګه د په کتاب الحج کې د درې امهات المؤمنین داغي روایت غویلې دي یو د عائشه رضی الله تعالی عنها بل د صفیه رضی الله تعالی عنها او درېما د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د دې روایت عائشه ته خو په مقام د صرف کی بیماری راغلی وه او هغه بیا عمره ونه کړی شو بعد کی بیا هغه عمره کړی ده د تنعیم نه هغه ته هغه مسله وه صفیه رضی الله تعالی عنها هغه چې کله د مینا او دغه احکام نه فارغ شوه نو هغه طواف وداع نو کړي نو نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې ما خو طواف د رخصتې طواف ما نه دی کړی کوم چې په حج کې واجب دی ضروری دی نبی علیه السلام ته ویل بس په حایزو هغه نشته او زته زه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه بیمار وا نبی ای شکایت وکړ چې د الله پیغمبر زه خو نشم کولای طواف نبی علیہ السلام ته ویل ته خیر دې په سورلې باندې وکا زکتا ته عذر دی نو د امهات المؤمنین او دینه دا معلومیږي چې ټول امهات اغیزان سره بوتلی دي شکوت الی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یشتکی ما د الله پیغمبر ته شکایت وکړ چې زه بیمار یم نو وی ویلی توفی من وراء الناس وانت راکبا طواف وکړه د خلکو نشاته په داسې حال کې چې ته په سورلې باندې نو ما طواف وکړ او د الله پیغمبر یصلی الی جنب البیت هغه د بیت الله په دی اړخ کی مونځ کوو او د سهاری مونځ یې کوو او نبی علیه السلام د سهاری په مونځ کی والطور وکتاب مستور دا سورت یې ویلې. د دې نه دا معلومه شوه د دینه دا معلومه شوه چې په زنانو باندې لکه د جماعت منز هغه په لازم نه دی ورنه ام سلمہ هغه په جمع کې حاضر وي خ امام ترمذی هغه په باب تړي په جامع ترمذی کې په سنن ترمذی کې چې باب ما جاء فی الطواف راکبا طواف په سورلۍ باندې کول نو بیا هغه روایت ذکر کړی دی نو بیا هغه وی وقد کره قوم من اهل العلم چې بعضی علما او اغي دا خبره دای ناپسند غنلې ده چې ان یطوف الرجل بالبیت وبین الصفا والمروه چې یو سړی د بیت الله نه غیر چا پیره طواف کی د صفا مروه ترمنځ سعی وکي راکبن په سورلۍ باندې دا خبره یې بده ګڼلې ده، هه، الا من عذر، هه، که یو سړي ته عذر وي، هغه بېله خبره ده، په هغه وخت کې سورلۍ وي او دارنګه اوس په دې وخت کې هغه ویل چیر وغیره، اوس خو پکې الکتریک هم راغلي دي. باب سقایة الحاج. خپدی کی د عذر د وجنه لکه څنګه چې په دغه مخ کې باب کې مریض ته عذر دی مرض دی نو هغه په سورلې باندې طواف هغه کولی شي نو پدی کې باب سقایت الحاج جی پدی کې یو بل عذر هغه ذکر کړي چې مثلا که یو سړی په مینا کې هغه غشپی ونکي شپې ونه کړي ځکه په منا کې شپې تېرول په دې کې یو د جمهور علماو مسلک دی نو هغوی دا وایي چې په منا کې شپې تېرول دا واجب دي احناف دا وایي په منا کې شپې تېرول دا سنت دي د دې وجه نه کوم علما چې هغوی د حج په مسایلو کې هغه چې اوسنی دور ته ګوري چې په دې اوس دور کې اگر چې سہولیات او دا سيزونه دا ډیر شو لیکن باوجود دا غینه حج یو یو ستړی عمل دی او ډیر کافی مشکلات هغه په کې مخې ترازی نو د دې وجنه غیم په دې معاملې کې هغه د احناف په قول باندې اغي قول کوي نو خصوصا په لسم ذوالحجه باندې او چا چې بیا حج پیدل کړي په لسم ذوالحجه باندې کله چې حاجیان هغه نهایت سخت ستړي شي نو هغه طواف زیارت وغیرہ سعی هغه وکي نو به حاجیان هغه لاړ شي بلډینګ ته اگر چې ځان واپس ډیر خلک را رسي مینا ته کار سټیم را ورسېدل من خپل چې حج لتلیو نو منګه د ماسختن د منځ نه بعد د ماخام نه بعدم طواف زیارت وک او د ماسختن نه بعدم بیا سعی وکړه صفا او د مروه او چې دا غزینه فارغیدو او وسګاریدو نو تقریبا د شپې نا وخت ټایمو او به چې دا غینه بعد منګه پیدل واپس مینا تر روان شو نو به تقریبا د سحر اذانونه بس هغې ته وخت نږدې و چې مونږ مینا کې خپلو خیمو ته راورسیدو نو اګر چې که دا شپه مونږ په مکه کې هم کړې وې نو په خپل بلډنګ کې په خپله کمره کې نو په هغې کې هم جواز لره ځکه امام ابو حنیفه په مسلک کې په مینا کې شپې تیرول سنت دي یعنې د هغې په ترک باندې په تاسو دم راځي نه د نورو ائمو په نسبت باندې په مینا کې چې کوم شپې تیرول هغه واجب دي نو د هغې په ترک باندې دم راځي باب سقایت الحاج په حاجیانو باندې وبس وب سکول او وب پسکل دا ډیر لوی فضیلت لري او په دې کې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی له سلام د وب د د سکلو په حاجیانو باندې د اوبه د سکلو ذمہ داری د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ لګولې وا نو هغه ویل چې دا الله پیغمبر مال اجازه ترا کوي چې زه مینا مکه ته واپس لاړ شم او چې مینا ته به چې کوم د شیطانانو د اشتلو د پاره هغه د پاره بزر اعظم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه له اجازه ور کړې دي حدثنا عبد الله ابن ابي ابي الاسود ها او په روایتو کې څنګه حضرت عباس له رخصت ورکړې دي نو دارنګ بل طرف ته نبی له صلوات والسلام کم چې هغه د وخانو سره اون کیو نو اغي له هم رخصت ورکړیو جزا خیر دی که تاسو هم په مینا کې شپه نه کوئ نو مې کوئ حدثنا عبد الله ابن ابي الاسود حدثنا ابو ضمره حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكه اجازت طلب که عباس رضی الله تعالی عنہ د الله د پیغمبر نه چې د بشپی تیری کی به مکه ته په مکه کی لیالی یمنن د مینا اغا اغه شپی کم چې د د لسم ذوالحجې نه بعد غدری شپی دی 11 12 اور 13 چې زبدا د مینا د شپی دا زه په مکه کې تیر کم د صد وجنا من اجل سقایته د وجې د په حاجیانو باندې د اوبو د سکلونه چې هغه ذمہ داری هغه د حضرت عباس وا نفاذن لا نبی له صلوات والسلام هغه له اجازه هغه ورکړه حدثنا اسحاق حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن عكرمه عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وب طلب کړی چې مال لګي وب را کوي نو فقال العباس عباس رضی الله تعالی عنہ خپل زوی ته ویلی یا فضل اے فضل اذهب الى امك لاړ شمور ته لاړ شمور لدی او فات رسول الله صلی الله علیه وسلم بشراب من عندها او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لپاره وب داغې نه راوړه ځکه هغه صفه وبدي هغه پاکي وبدي خ اې د الله پیغمبره انهم یجعلون ایدیهم فیه بشکا دا خلق وخی خپل لاسونه پدی کی یعنی پدی کی خلق خپل لاسونه والی دی نو دی وجنا دا وب او ادب کو احترام کو دا وبسکل تاسو د پاره دا پاکی نه دی مناسب نه دی او زمه چې تاسو پاکی او صفا وبوس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه تواضعن او عاجزانه تور باندې دا وی اسقنی هم د دین را کراله او نبی له صلوات والسلام یعنی هغه د ایمان والا او سره هغه محبت هم دادې چې راکه د دې چې دا کم لاسوالی وبدي او د دې چې هغه کومه جوټه ده نو اغم سه یعنی ګنده نه ده سپلیت نه ده بلکې هم د دین راکا فشرب منه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا غین او بوس کلی او ثم اتا زمزم او بیا د زمزم غ کوی غیل راغی وهم یسقون په اغازه کی اغه خلکو په حاجیانو باندې وبس کولی ويعملون فیها او غی وب او غی عمل کو پای کی یعنی غی وب راخ کلی شابه شي کوي کوي یعنی په حاجیانو باندې د وبس کوي ډیر لوی اجر دی فانکم علی عمل صالح تاسو یو نیک عمل کوي یو بهتر عمل کوي او ثم قال او بیا ویلی حضرت عباس ته ویلی یا دغه خلک کم چې د حضرت عباس سره لولا ان تغلبو کچرته نه وي کچرته د دې خبري اندیشه نه وي کچرته د دې خبري خوف نه وي چې ان تغلبو چې په تاسو باندې به غلبه وکړي شي مطلب دا دلته د غلبې نه مراد څه دی یعنی تاسو به د خدمت نه محروم شئ دا خدمت ما تاسو له درکړې دي او ننم امغه د حضرت عباس داغه په هغه خاندان کې هغه خدمت هغه را روان دی کچرته نه وې دا خبره چې تاسو باندې به غلبه وکړي شي یعنی مطلب تاسو به د خدمت نه محروم شي او به به خلق در باندې غالب شي او تاسو به سوق دوبو روخ کلو ته پریدي نه نو لنزلت زه به د دې سورلۍ نه راکوشوي وي حتی اضع الحبل على هذه تر دې چې ما بکی خود وي ما بکی خود وي دا رسي دا په کوم ډول باندې چې تاسو د دې کوی نه د اوبر او باسي تر دې چې ما بکی خود وي الحبل دا رسي علا هذه په دی اوګه باندې یعنی عاتقه عاتق اوګه ته وی واشار الى عاتقه او نبی علیہ السلام غ خپل اوګه ته اشاره وکړه یعنی او په صحیح مسلم کې اصل کې د جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ داغه په روایت کې د الفاظ نورم واضح راځي یعنی فلولا د صحیح مسلم الفاظ دي فلولا ان یغلبکم الناس علی سقایتکم کچرته نه وې دا خبره چې خلق به پتا سو غالب شي علی سقایتکم ستاسو د دې ابو په دې ذمہ داري باندې یعنی بیا به خلق تاسو دې ته نه پریدي ځکه که ما دا عمل وکړ نو خلق به بیا د سنت د وجې نه زما د تابعداري د وجې نه هر سړی به راځي او بیا نن د مسلمانانو تعداد په کروڑاو کې دی نو بیا بلکستاسو تاسو باندې به غلبه وکړي شي او تاسو به څوک بیا دې خدمت ته پرې نه دي او هغه چې کوم چې ډیر اجر دی دا هغه اجر نه به محروم شي ورنه زه به راکوشوي وي او ما به په خپل اوږه باندې دا دا ډول او دا دا رسۍ دا به ما کې خو دی وي او ما به د حاجیانو له اوبه ورکړی وي یعنې ډېر د فضیلت عمل دی خو لیکن صرف د دې د وجې نه چې تاسو هم د دغه خدمت نه محروم نه شئ په دې مخ کې باب کې د زمزم د اوبو د غي ذکر راغی نو اوس په دې باب کې امام بخاری د زمزم د اوبو غ فضیلت ذکر کړي باب ما جاء فی زمزم د زمزم د اوبو په فضیلت کې چې بعضی کوم روایت راغلي دي وقال عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري قال انس بن مالك رضي الله عنه كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا د معراج د شپې غ روایت ته چې په دې کې د نبی له سلام سینا هغه سیرل شوی دا او هغه د مخکم دا روایت تیر شوی وو بالکل په کتاب الصلات چې شروع شو نو د کتاب الصلات بالکل په غړمبني روایت کې حدیث نمبر 349 پای کې دا تیر شوی وو نو هغه په زمزم په وبو باندې د نبی علی السلام غزړه هغه انزلیو اشاره ده دغه فضیلت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هغه بیانې چې نبی علی صلوات و سلام فرمای فرج سقفی فرج سقفی چې د خ زما غچت هغه پرانسته شو کم چې د کور چت ته هغه پرانسته شو وانه به مکه چون کې ټوله واقعیا هغه معجزه ده وانه به مکه په داسې حال کې چې زه په مکه کې وم نو فنزل جبريل عليه السلام جبريل راکوز شو ففرج صدري نو هغه اوسیرلا زما سینا زما سینه اوسیرلا او ثم غسله او بیا یې اووینځلا بما زمزم د زمزم په وبو باندې اشاره د داغي فضیلت ته ورنه د جنت نه ځان سره وبو هغه راوړلې شوی د برنې وبو ځان سره راوړلې شوی خو اشاره ده د زمزم د وبو غ فضیلت ته ثم جاء بطست من ذهب او بیا راوړو د ځان سره یو لوښی من ذهب د سرو زرو، ممتلئ حکمة و ایمانا چې دغه لوښی ډک وو د حکمت او د ایمان نه، بعضې محدثین وایي چې د حکمت نه مراد د قرآن هغه علم دی د د حکمت نه او یا قرآن هغه علم او ټول د قرآن سره وابسته چې هغه ډک وو حکمة د حکمت نه و ایمانا او د ایمان نه نو فافرغها فی صدری نو هغه راتوی که هغه لوخي کی چې سو نو هغه راتوی که فی صدری زما په سینه کې او ثم اطبقه ثم اطبقه او بیا یې وګنډله زما سینه یعنی ثم اغلق صدره او بیا د نبی علیہ السلام هغه سینه هغه بند کړه ثم اخذ بيدي او بیا یې اونی ولمزه د خپل لاس نه نو فعرج بی الی السماء دنیا او زی بوت لما غ اسمان دنیا ته فقال جبريل جبريل ویل لخازن السما غ دربانچی د اسمان ته افتح دروازه کولاو کا نو قال هغه تپوسو ک من هادا چې سوک دی نو قال جبريل جبريل موثوق د سره دی او هغه روایت کې پوره تیر شویو محمد را سره دی حدثنا محمد اخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشعبي مخکې به نورم د زمزم په فضیلت کې بعضی نور روایت به هم راشي خان ابن عباس رضی الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم ما اوبو اسکلی په نبی له صلوات و سلام باندې د زمزم فشرب اغي اسکلی وهو قائم په داسې حال کې چې اغي ولاړو عاصم وی چې فحلف عکرمه عکرمه هغه په دې خبره باندې قسم خوري چې ما کان یوم اذن الا علی بعیر چې نبی له صلوات والسلام نو په دغه ورځ باندې مگر پوخه نو دی وجنا یعنی هغه په دې باندې گویا کی رد کړي دي چې کوم روایت کې دا راځي ځکه عاصم په دغه مخ کې روایت کې هغه د شعبی نه روایت کوي او د ابن عباس شاګرد چې کوم عکرمه دی نو هغه وی چې نبی له صلوات و سلام په وخه باندې ناشته د دې وجنا په ولاړه باندې هغه او به هغه نه دسکلی بلکې په وخه باندې په ناشته سکلی دی د دې باره کې بیا هم دغه د پندونور روایتو نه پته لګي چې نبی له صلوات و سلام د زمزم او به هغه په ولاړم سکلی دی د دې وجې نه که ناست يي نو هغې ته ودريدل ضروري نه دي څنګه چي عام طور باندې بعضې خلک کوي او که ولاړ وي نو په ولاړ هم د دې څکل هغه جواز لري بلکې کم چي په دې باره کې په ولاړ باندې د اوبو څکلو او کم چي لکه تانا د اوبو د اودس ناغه اضافي او زائد اوبه هغه د نه پاتې شي نو هغه په ولاړه باندې سکل هغه جواز لري بلکه تر دې پورې چې روایات دې سلسله کې مختلف راغلي دي د حدیث په دې نورو کتابونو کې براشي چې عام یو بسکل خایا دا په ولاړه باندې سکل هغه جایز دی او کنه نو یعنی په دې کې د حرمت فتوا هغه چا نه د کړي زیات نه زیات دا خبره د چیرې خلاف اولادا او یا مکروه تنزیهی ده کې یو سړی په ولاړ باندې وبوس کلی نو حرام کار هغه اونکه او کوم روایتو کې چې راځي قیدی کی داو کیاغو کی نو دغه په خلاف اولا باندې هغه حمل کړی دی باب طواف القارن خپدی کی دا خبره ذکر کوي څنګه چې بار بار موږ په مخ کې روایتو کې هغه ویلي چې آیا په قارن باندې یو طواف ته او که دوه طواف دي نو ائمه ثلاثه دارنګ امام بخاری اغي وی اغي اصل کې د تداخل قائل دي تداخل یعنی بس دا یو طواف دا د حج او د عمرې د پاره کافی دی یو سعی دا د حج او د عمرې د پاره کافی ده نو که سعی د مخ کې وکړه بعد کې اجت نشتا او که مخ کې د نو کړي نو بیا به بعد کې د طواف زیارت نه بعد هغه کې نو هغه د تداخل قائل دي چې په دې کې د حج او عمره بس دا په یو بل کې لکرانه نه وتل چې په قران کې نو دی وجنه هغه یو حج یو طواف او یو سعی هغه کافی ده خ احناف پدی کې د احتیاط قائل دي او اغي داوی چې لکه روایتو کې خپدی باندې د ټولو ائمه اتفاق دی چې نبی له صلوات والسلام په خپل حج کې حجۃ الوداع کې درې طواف کړی دی په دې د ټولو اتفاق دی یو چې کله راغې نو هغه طواف کړی دی اوس په دې لومبني طواف کې بیا اختلاف شوی دی دویم چې کله نبی علیہ السلام طواف زیارت کړی دی او دریم طواف وداع کوم چې د رخصتې طواف دی کوم چې لومبنه طواف ته نو په لومبني طواف کې کوم علما چې هغه وی چې نبی په قارن باندې صرف ځکه نبی علیہ السلام د قران حج یو طواف او یو سعی ده نو هغوی وی چه دا ړومبنی طواف دا طواف قدوم دی طواف قدوم سنت دی یعنی دسی ده لکه بطور لکه هغه تحیت الکعبه او تحیت تحیت المسجد الحرام طواف یو افضل عمل دی نو دغه طواف قدوم دی احناف وی چه نه دغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غ طواف د عمره دی او داغي دلیل دا دی چې په روایاتو کې بعضي روایت مخکې تیر شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا طواف قدوم ځکه نه دی دا طواف د عمره ځکه دی چې د دغه نه بعد د طواف قدوم نه بعد سعی دا حاجی نه کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غې نه بعد سعی کړی دا دا نور ائمه توي چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعی کړی دا نو مخکې کړې ده نو هغه وی یای د سره کړې نه ده او یای کړې ده نو مخکې کړې ده نو په دغه کې دا اختلاف دی د دې وجنه یعنی دوانو سره خپل دلایل او خپل روایت شته خو احناف د دوو توافونو د عمرې د پارزان لا او د دوو سعی د عمرې د پارزان لا او د حج د پارزان لا داغه قائل دي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضی الله عنها دا روایت مخ کی تیر شو چې عبد الله ابن عباس هغه بددي قائلو چې یو سړی بس هغه طواف وک بس هغه دا غي نه بعد هغه ځان حلالول شي او هغه چې کم د طواف نه بعد هغه پابندیانی دی هغه ختم شي کله چې د دې خبرې ته پوز د عروه نه وشن عروه هغه سره اختلاف کړی دی چې نه بلکې ما خو د الله د پیغمبر سره د ابوبکر سره د عمر سره د خپل پلار سره د ټولو سره می حج کړی دی نو هغه داسې نه دی کړی هغه د صرف د طواف نه بعد هغه ځان نه دی حلال کړي خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین عائشه وی نږدې خلکو نو اغي د د عمرې احرام وتړو بازي وی چې نه پدې کې مجاز دی ځکه په هغه وخت کې عمره لکه دا په عربو کې رواج دا و چې په دغه میاشتو کې چې مثلا یو سړی به حج کوو نو هغه به لکه د عمرې احرام نه تړو ځکه چې په دې کې هغه مخکې تیر شو چې عربو کې دا یو غلط رسم و چې په دې وخت کې به عمره کول دا به ګناه ګڼله نو دیو جن هغه وی چې به عمرتن نه مراد یې نه هغه حج دی مجاز مجازن په په حج باندې د عمرې اطلاق کیږي په عمرې باندې د حج ځکه عمرم حج اصغر دی فاهللنا بعمره نو منګه تلبیه ویلا منګه احرام د عمره او تړ ثم قال او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من کان معه هدی د چا سره چې قربانی وینه فلیحل بالحج والعمره نو هغه دی حج قرانو کی نو هغه دی تلبیه وی د حج او د عمره د دوانو د پاره چې قربانی چا سره ای ثم لا يحل او بیا د تر هغه وخت پورې نه حلاليږي د دې احرام نه تر دې چی حلال شي د دې دواړو نه په یو ځل باندې او دا به په لسم ذوالحجه په یوم النحر باندې کیږي فقدمت مکه نو زه مکی ترالم او زه حایزه وم عائشه وی فلما قضینا حجنا هر کله چې منګه حج پوره ک نو زی اولی ګلم د خپل رور عبدالرحمن ابن ابي بکر سره تنعیم تا نو ما دا غزین عمره وکړه مسجد عائشه او سلته دی فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا ستا دا عمره ستا دا غ عمره په ځای باندې دا فطواف الذين اهلوا بالعمره خا چې کله موږ مکی ترالو اوس عائشه وی نو فطواف الذين اهلوا بالعمره نو طواف کاغه کسانو چا چې احرام تړلی د عمره نو هغه عمره وکړه ثم حلوا او هغه بیا حلال شو یعنی د احرام د پابندیانو نه وروتل او ثم طوافو طوافا اخر او بیا دی طواف یو بل طواف کلا بعد ان رجعوا من منن کله چې دی د منان را واپس شو په لسم ذل حجه باندې چې کله دی هغه جمره العقبه غټ شیطان وشته دا غینه بعدی بیا قربانی وکړه داغې نه بعد بیا حلق او قصر وک او داغې نه بعد بیا دی راغلی دی او طواف زیارت هغه بیا کړی دی دا خو هغه د یعنی د حج تمتع والا بیانو اوس چا چې حج قران او غیس چلو کو وام الذين جمعوا بين الحج والعمره هر چې هغه کسانو چې هغه جمع کړی وو حج او عمره دواړه په یو احرام کې یعنی حج قرانو نو هغه طواف او طوافا واحده ائمه ثلاثه د دین استدلال کوي امام بخاری نو هغه طواف او یو طواف نو هغه وی چې په قارن باندې یو طواف او یو سعی ده احناف د دې داسې معنی کوي واما الذين جمعوا بين الحج والعمره او هر چې هغه کسانو چې هغه حج قرانو نو اغي طواف وک یو طواف یعنی اغي مطلب د د د عمره طواف وک یعنی طواف قدوم نه دی کړي احناف د دې دا معنا کوي اغه نور د دې دا معنا کوي چې چا چې د حج او د عمره منس کی جمع یعنی قران کړیو نو اغي طواف وک یو طواف یعنی کم چې هغه طواف زیارت ته اغي د دینه مراد دغه اخلي احناف وی چې نه طواف یو ک یو طواف د دینه مراد دا دی چې کم اغړمبنه طواف دی د عمرې اغه طواف یو ک یعنی طواف قدوم نه دی کړي طواف قدوم اغه نه دی کړي بلکې هم په دغه د د عمرې په دې طواف کي هغوی د طواف قدوم نیت هم کړی دی کوم چې قران والا دي مکې ته رالل ځکه عایشه د مکې د راتلو خبره کوي مکې ته رالل نو دی چې کوم دا لومبنې طواف وکړو نو کوم چې د یو طواف قائل دي نو هغوی وی چې دا لومبنې طواف دا طواف قدوم دی احناف وی چې نه دا د عمرې طواف دی او د عمرې په طواف کې یو سړی د طواف قدوم نیت هغه پکې شاملولی شي یعنی پای کې دا دوه کار کیږي حدثنا یعقوب ابن ابراهیم حدثنا ابن علیه عن ایوب عن نافع خ ان ابن عمر رضی الله عنهما دا دوه روایت چې کوم ذکر کړي کله چې حجاج ابن یوسف په په مکه باندې هغه حمله کوله او عبد الله ابن زبیر په هغه ځای کې د غاته نه کاله هغه په هغه ځای کې گورنرو او هغه په هغه ځای کې والی او خلیفه وو نو په هغه وخت کې په دغه کال باندې د جنگ خطر او به عبد الله ابن زبیر هغه شهید شو دغه ظالم بیا شهید کړي دي نو عبد الله ابن عمر په دغه کال باندې هم چې کله د جنگ خطر و د دې ترمنځ او جنگ بیا شویم دی نو خپل زوی ته ویلی چې پلاره عبدالله ابن عمر ته ویلي چې پلاره سکال خیر دی حج لمزه ځکه د جنگ خطر ده او د سینه چې تاسو ته نقصان پیښ شي نو عبد الله ابن عمر خپل زوی ته وی چې نبی له صلوات والسلام په پسوله حدیبیه کې هغه من کړی شوی وو نو زه به ځان سره قرباني هغه والم نو که په لار کې په کمزې کې د جنگ د وجې نه نه پری خودو او یا تګ ممکن نو نو په مغزه کې به زه قرباني وکم او زه به حلال شم او بیت برازمه نو اشاره دا غیتا حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علي عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله او دغنم عبد الله دي رادننه شو ابنه د هغه زوی عبدالله ابن عبدالله د عبدالله ابن عمر زوی عبدالله هغه رادننه شو وظهره فی الدار هغه کور ته رادننه شو وظهره ظهر شاته وی چونکه د سورلی په شابانی د اوخ په شابانی عام طور باندې وخانو نو دغه نه یعنی اشاره کنایه ده د سورلین سورلینا وزهره فی الدار او د عبد الله ابن عمر سورلی فی الدار دا په کور کې تیار ولاړه وا یعنی هغه د عمرې د پاره غوته روسته سره بیا د حج نیت هم یو ځای کړی دی دا غ سورلی هغه په کور کې تیار ولاړه و هغه مکی ته روانو فقال دی زیو ته ویل چې انی لا امنو چې پلار بشک ز په امن نه ما ان یکون العام بین الناس ز په امن نه مستا په بارکی ان یکون العام بین الناس قتال چې وي به څه کالي په منځ د خلکو کې جنګ د حجاج او د عبدالله ابن عمر تر د عمر تر عبدالله ابن زبیر تر منځ څه کالي به د خلکو تر منځ جنگي نو زبستا په باره کې په امن نه ما نو فیسدونک عن البيت نو تاب بند کی د بیت الله نه او شاید چې خلک پری نه دي نو فلو اقمت نو که سکالی تی ایثار شي حجونه دی ډیر حجونه کړی دي یو نفلی حج دی خو عبد الله ابن عمر هغه ډیر حجونه کول او هر کال به کو نو که چرته ته ایثار شي نو دا به بهتري بل کال به بیا وکي نو فقال ابن عمر تو ویلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روته او د مدینې نه مکی طرف ته فحال کفار قریش بینه و بین البیت او کفار د قریش هغه حائل شو د نبی علیہ السلام او د بیت الله ترمنځ فإن حیل بیني وبینه نو که چرته زما ترمنځ او د بیت الله ترمنځ خلق حائل شو نو زبا هغه کارو کوم کوم چې د الله پیغمبر کړیو لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه او قدم په قدم باندې ابن عمر عمدایت په دلیل کې پیشکې ز کډیر شدید الاتباع دی او بیا یې ویلي چې زما خو د عمرې نیت خو اوس سره حجم یو ځای کوم او شهیدکم زه ګوا کوم تاسو چې انی قد اوجبتو چې بشکه ما په ځان باندې لازم کړم عمرتی د خپل عمرې سره حجم په ځان باندې لازم ک یعنی مخکې مې صرف د عمرې نیت اوس سره حجم کوم او قال بیا ویلې ثم قدم او بیا مکی تراغه نو فطاف لهما طوافا واحده امام بخاری هم د دین استدلال کوي چې چونکی حج او عمره د دې دوانو نیت کړیو نو فطاف لهما طوافا واحده د دې دوانو د پاره یو طواف وکړ نو مسله سوي چې په قارن یو او امام ابو حنیفه وی چې نه په قارن دوه، حدثنا قتيبه حدثنا الليث عن نافع ان ابن عمر رضی الله عنهما اراد الحج دا اوس داغي مزید وضاحت کوم دغه مخ کې روایت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه اراده د حج وکړه عام په هغه کال باندې نزل الحجاج ابن زبیر چې حجاج مکی تراغلیو او په ابن زبیر باندې هغه حمله کړې و فقیل له نو دی ابن عمر ته ویل شو چې بشکا خلق یعنی اجاج دغه فوج او د ابن زبیر کائن بینهم قتال دغی ترمنځ جنگ کیدون کې دی وإنا نخاف ان يسدوك ومن يريغو چې ای بتا بند کی دا تزوی ویلو نو ابن عمر ته ویلو لقد کان لكم فی رسول الله اسوه حسنه د الله په پیغمبر کې بهترینه نمونه ده اذن په دغه وخت کې چې زه منې کما نو زبا وکم هغه کار څنګه چې د الله پیغمبر کړي او قرباني سره وا او په حدیبیه کې ټول خپل قربانیان حلال کړي او د احرام نه وتل انی اشهدکم ز تاسو گوا کوما چې بشک ز په ځان باندې لازموما حج هم عمرتن د دې عمره سره څنګه چې مخکې روایت کې تیر شو ثم خرج او بیا وروته د د مدینې نه تر دې پوري کله چې د بيدا اغخکاره میدان تراغ حتی اذا کان بظاهر البيدا کله چې د بيدا غ میدان تراغه خکاره میدان ته نوی ویلی خه اصل کې اولی د عمرې نیت کړي چې ما په ځان باندې عمره لازمه کړي دا د حج خبرو سره اوس یو ځای کوي نو به ویلې چې ما شان الحج والعمره الا واحد نه د حال د حج او د عمرې مگر یو ځکه دوانه په یو ځای کې کیږي حجم یو ځای کې کیږي او عمرم دغه یو مقام دی مکه او داږي چې کوم خوا کې دا مشاعر دي منا مزدلفه عرفات نو چونکه د دې حال یو دی نو دی وجه نه تاسو ګوا کوم چې زه بشک په ځان باندې لازمو محج هم د خپل عمره سره واهدا هدیا او روان کړه قربانی اشتراه بقدیدن چې وای غستا اغي لره به قدیدن د قدید مقام نه یعنی بالکل د میقات نه نه روانه کړي بلکې قدیت په لار کې مقام راځي د اغه زین واغستا د دې وجنه یو سړی کې د میقات نه نی روانه کړي په لار کې یو مغستې شي چې وای غستاغي لره د قدیت نه ولم یزد علی ذالک او زیادت اونک په دې باندې څه مطلب دا مخکې دا فلم ينحر ولم يحل من شيء دا د دې تفسیر دی او زیادت اونک په دې باندې څه مطلب یعنی کله چې مکی تر ورسید نو صرف هغه په غزه کې طواف کړي دی نو ائمه سلاسوي چې طواف قدومي کړي دی نو داغي د پاسه زیادت اونک مکی ته پر رسیدو نه قرباني وکړه نه احرام کولاو کړي د زکه چې قرانو او نی حلق کړي دي نی قصر کړي دي بیا په لسم ذوالحجه باندې قرباني وکړه سر یو خرو نو دغه نه بعد بیا احرام کولاو کړي دي نو ولم یزيد علی ذالک او زیادت اونک په دې باندې څه مطلب یعنی فلم ينحر نی قرباني وکړه ولم يحل من شيء حرم منه او حلال نشد هیڅ چیز نه چې په د باندې حرامو په حالت د احرام کې ولم يحلق او نه نې سر وخرو ولم يقصر او نې سر لند ک حتا کان يوم النحر تر دې چې کله هغه د لسم ذوالحجه د قرباني ورځ و يوم النحر وا نو فنحر قرباني مکړه وحلق او سر مخرو ورا او ابن عمر چې دینو هغه د لیدل ان قد قضا طواف الحج والعمره بطوافه الاول اوس همدسي الفاظونه دواړه علما استدلال کوي کوم علما چې وی د طواف اول نه مراد امغه لومبنه طواف ته نو کم چې سړی مکی تر ورسی مراد ته ناغه دی نو غی ته هغه غسته دی او کم چې وی چې نه طواف زیارت دا طواف اول دی حالانکه موږ مخکې ویلي چې نبی له صلوات و سلام درې طواف کړی دی نو یو طواف خو د دین مخکې شوی دی طواف چې کوم مکی ته پر رسیدو باندې دی نو دی وجه نه دوانه ته استدلال کوي ورا او ابن عمر لیدل ان قد قضا طواف الحج والعمره چې بشک د ادا کړي دی هغه طواف د حج او د عمره به طوافه الاول پاغړم بني طواف باندې مطلب دا دی چې کم لومبني طواف کی دا غ طواف کړیو هغه د د د طواف د د عمرې او یا مثلا په هغه وخت کې لکه دا غ طواف د قدوم کړي دي چې په طواف د عمره کې یو سړی د طواف قدوم دا غي نیتم کولی شي نو هغه دا وی چې د دینه مراد د دې نه مراد هغه د لومبني طواف کې طواف د عمرې سره د طواف قدوم هم کړي دي او کوم علما چې وی چې نه د دې نه مراد هم دغه طواف د زیارت ته او طواف اول نه مراد دغه دی وراو ابن عمر لیدو چې ان قد قضا طواف الحج والعمره په طوافه الاول چې یقینا هغه پوره کړي دی هغه طواف د حج او د عمرې به طوافه الاول په غړومبني طواف باندې وقال ابن عمر او ابن عمر فرمایي کذالک فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه سي د الله پیغمبر هغه کړی دی بدا باب موایو باب الطواف علی وضوء دا مسله د مخ کې ندار روانه ده چې لکه مونږ د طواف چې دین دا په مثل د مونږ باندې دی نو د مونږ د پاره او دس هغه ضروری دی نو آیا طواف ددې دپاره هم اودس ضروري او لازم دی نو جمهور علماء وایي چې د د طواف دپاره اودس دا ضروري دی او دا شرط دی که یو سړی هغه اودس نه کنو طواف یې نه کیږي احناف وایي که یو سړی هغه بغیر او دس نه طواف وک نو په د باندې داغي اعاده هغه لازمه ده او که د حدود حرم نه بهر وته نو په د باندې بداغي په ترک بیا دم راځي دم باور کوي ابن تیمیه رحمه الله غ فرمای چې د دې لپاره او د سیو سنت عمل دی باب الطواف علی وضوء طواف د پاره طواف په او د سپانی کول حدثنا احمد بن عیسی حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل القرشي انه سأل عروه ابن الزبير دا د عبد الله ابن زبير نه هغه مسله دا ده کوم چې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه مخ کې باب کې مونږ ویل خو اصل کې هغه روایت دا ده چې د په ابن عباس باندې رد کړي دي چې نه یو سړی هغه د صرف د د طواف سره هغه نه حلاليږي بلکې د پورا احکامو نه به فارغيږي نو بعد دا غي نه به حلاليږي یو سائل د د عروه ابن زبیر نه تاسو کو او هغه مسله موږ مخکې تفصیلا هغه ویلې ده فقال نو عروه ابن زبیر ته ویلي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کړی دی فاخبرتنی عائشه رضی الله عنها مال عائشه رضی الله تعالی عنها خپل ترور خبر را کړی دی چې ان اول شیء بدا به چلمبنه کار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغه آغاز کړی دی خړمبنه کار بدا به چې نبی له صلوات والسلام دا غینه آغاز او ابتدا کړي وحین قدمه کله چې مکی ته غراغه نو انه توضا امام بخاری هم د دې الفاظو نه استدلال کړي باب په دی باندې قائم کړي چې نبی له صلوات والسلام اول او دس کړي دي ثم طاف او بیا طواف کړي دي بالبیت د بیت الله ثم لم تکن عمره خ او بیا نه دی مات کړی دا خپل حج عمرتن په حج باندې په عمره باندې یعنی هغه فسخه د حج په عمره باندې نه ده کړی ځکه نبی له صلوات والسلام هغه په حالت د قران کیو نو هغه فسخه د حج په عمره نه ده کړی ځکه پیغمبر سره قربانی مو او چا سره چې قربانی نه و نو هغه ته ویل چې تاسو د خپل حج دا فسخه کوي په عمره باندې یعنی دا تمتع ته تاسو واړوي نو مطلب دا دی چې ثم لم تكون عمره نبی صلی الله علیه وسلم احرام نه دی کولاو کړي بلکې د عمرې هغه افعال هغه کړی دي او په همدغه احرام کې نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا چې حج کړي دی او بیا دا غي نه بعد حلال شوی دی ثم لم تكن عمره دا مطلب دی خ او بیا نه دی مات کړي دا خپل حج عمرتون او بیا نه دی مات کړي دی لره عمرې یعنی هغه احرام هغه عمرې باندې نه دی مات شوی یعنی هم دغه سي حالت کیو ثم حج ابو بکر رضی الله عنه او بیا حج کړي دی ابو بکر رضی الله عنه نو اول شی چې هغه پای باندې طواف ابتدا به کوله بالبیت نو بدأ به الطواف بالبيت، ړومبنی شی چه ابتداء به کوله نو هغه د بیت الله طواف وو او ثم لم تکن عمره او بیا هغه م هغه خپل احرام هغه نه دی مات کړی په عمره سره یعنی په دغه حال کی هغه د احرام په حالت کې وو تر دې پورې چې حج به په دغه احرام کې کو ثم عمر رضی الله عنه مثل ذلك او به عمر رضی الله تعالی عنہ دغه سي عمل کړي دي ثم حج عثمان او به عثمان رضی الله تعالی عنہ حج کړي دي نو مالی دلی هغه لرا چې اولنې شی چې هغه پای ابتدا کړي د نو هغه د طواف د بیت الله نو ثم لم تكن عمره او بیا هغه هم هغه فسخه د حج په عمرې نه ده کړې بلکې په دغه یو احرام کې هغه حج او عمره دواړه کړي دي ثم معاویه او عبد الله ابن عمر بیا معاویه او بیا عبد الله ابن عمر او بیا ما د ابن الزبیر سره د خپل پلار سره حج کړی دی عروه وی فکانا اول شی ان بدا به الطواف بالبيت لومبنه شی چې هغه به ابتدا کول نو هغه د بیت الله طواف او بیا دارنګي اغم اغه خپل احرام په عمره اغه نه دی مات کړي یعنی حلال شوی نه دی ثم رايت المهاجرين والانصار او بما مهاجرين او انصار هم لیدلی دي چې غیم داسې عمل کړي دي او بیا اغي مغ خپل احرام په عمره نه دی بدل کړي او ثم اخر من رايت او اخیره د هغه چانه چې مالی دلیو چې هغه دغه سکار کړي او هغه ابن عمرو ثم لم ينقضها عمره دا ثم لم تكن عمره دغي هغه تشریح دا ده او بیا نه دی مات کړي دا خپل احرام عمره په عمره سره او بیا نه دی مات کړي دی احرام لره عمره یعنی مطلب دا چی د عمرې په افعالو هغه د احرام نه نه دی وته بلکې هم په دغه احرام کې پاتې شوی تر دې چې حج پکې کړی دی وهذا ابن عمر او دغه دی عبد الله ابن عمر عندهم د دې سره ژوند دی دی فلا يسالونه لیکن دا غنه ته پوس نه کوي ولا احد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشيء نو ړومبنی کار چی به هغی کوه نو من الطواف بالبیت هغی به طواف د بیت الله کوه ثم لا یحلون او بیا به دی نه حلالیدل مطلب د احرام په دغه حالت کی به وقد رایت امی او ما خپل مور اسماء رضی الله تعالی عنها هم لیدلی وه او خالتی عایشه خپل ترور می هم لیدلی وه کله چی به هغی مکی ته رالل نو هغی به د هیڅ یو څیز نه ابتدا نه کوله اول د بیت الله نه څنګه چې دا روایت مخکې بار بار تیرم شو تطوفان به اغیب د بیت الله طواف کو او بیا باغی نه حلالې دل وقد اخبرتنی امي او مال خپل مور اسما خبر را کړې دي چې انها اهلت هيا چې دی احرام چولې او دی او د دې خور عائشي او دارنګ زما پلار او فلان کی او فلان کی به عمرتن په عمره سره فلما مسح الركن حلوا او موږ موږ کې د مسح الرکن معنا کړي وا چې دا کنایه ده د ټول عمرې نه د فارغېدونه هر کله چې دی عمره مکمل کړه یعنی دی مسح وکړه د رکن د حجر اسود او دی طواف وکړه او سعی وکړه نو بعد دا غینه حلو دی حلال شوی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین